لازم دی په موږ باندې امداد د مؤمنانو چا چې په ما اعتماد وکړ په ما ایمان راړ نو په ما لازم دی چې زبر هغه امداد کوم وکانه حقا علینا نصر المؤمنین لازم دی په ما باندې امداد د مؤمنانو چې زبه امداد کوم نورم غنو جهدی محبت د خزه او د خاون اچ په دې صورت کې په کوم الفاظ باندې ذکر کړي دي نو دا سه په بل صورت کې نشته داول صورت مقصد د صورت نچوړ د صورت هغه ورځ کله ده یا درې کاله بعد یا پنځه کاله بعد یا و کاله بعد او باغ ورځ به الله تاسو امداد کوي تاسو به غالب کیږئ په کوم ورځ باندې چې قیصر په کسرا باندې غالب شو واقعا دا چې دوه سلطنتونه وو، سپر قوتونه وو، په زمانه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څنګه چې په دې دور کې دوه سپر قوتونه وو، یو طرف ته امریکا وه او بل طرف ته روس وو او د هر یو ځان طاقتور او زورور ګڼه. اوس هم په دنیا په دوو حصو کې تقسیم ده دا هر یو دور کی اوس هم دنیا دوو حصو کې تقسیم ده یو خواته سوشلیست قوتونه او اسلامی قوتونه هغه یو کیږي لکه اسلامی قوتونو کې پاکستان ترکیه وغیرہ سوشلست قوتونو کې چین شه، روس شه او بل طرف ته اهل کتاب قوتونه چې هغه يهود دي، نصارا دي. علامه اقبال ډېر پخوا ویلي او دنیا کو ہے پھر مارې کوي روح و بدن پیش تهذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابهارا کسرا راولګید او هغه په قیصر حمله وکړه او د قیصر فوجونو له شکست ورک او د قیصر هغه فوجونه هغه کمزوري شو او د کسرا فوجونه د قیصر د دارالخلافه نه چاپیر شو چا غیر ایثار کو په دې کې وخت تیریده یا درې کاله یا پنځه کاله یا و کاله دا جنگ روانو قیصر چې کله په خپل دارالخلافه کې رایسار شو نو قیصر کسرا ته وی چې زه تا سره روح او کول غواړم ما معاف کا او روغ به وکړو کسرا ورته روغ در سره کوم خو په دې شرط چې ته به ماله تاوان جنګ راکې قیصر وې زه له درکومه سوره غواړي وې دو سوا سلور سوا صندوقونه د سونې ډک دا به ماله تاوان راکې هغه ورته وویل، بالکل، خو ما په خپل ملک کې خزانې ښخې کړې دي، نو ته ما له اجازت راکړه چې زه بهر ووځم او هغه خپلې خزانې راوباسم. هغه ورله اجازت ورکړ او قیصر دوه سوه اوښان کړل. او د هغې د پاسه هر اوښ باندې دوه دوه صندوقونه وتړل او په هر صندوق کې دوه دوه کسه خپل فوجیان مسلح کینول او ته وی صندوقونه تشتی زو خزانه راړو دای چې د کسرا د فوجونو بهر ووتل او د دی نه پناه شو، اوښان یې کېنول، صندوقونه یې کلاو کړل او فوجیان راووتل او نېغ لاړ د کسرا په دارالخلافه یې حمله وکړه، هغه والا لېتاړ کړه، هر څه یې والا روان کړل، کوم قوت او طاقت چې د هغه یو هغه یې والا نېست و نابود کړ، څنګه چې نن په اېټمي قوت او اېټمي ځای باندې حمله وکړي. هغه ورله خراب کړل کسرا ته چې پته ولګید نو هغه خپل فوجونه واپس را روان کړل دای د دلته نه په بل لار واپس لاړل او کسرا چراغ دا غار څخه تباشویو او فتا کیسر ته ملاو شو په دغه رز باندې جنگ بدر هم د مؤمنانو د کافرو ترمنځ شویو نو په دغه ورځ باندې مؤمنان ته هم فتح ملاو شوی و سنادیر او غټ غټ کفار هغه وجل شوی نو په دغه ورځ الله مؤمنان له فتح ورکړه خو په دې میانس کې چې کله اهل کتاب راګیر شو نو دلته په مکه کې مشرکین خوشاله شروع کړي چې وګورال دې د کتاب خاون برباد کا راګیر کا موږ به عمر په دی باندی په دی کتاب والو زورور شو حضرت ابو بکر باندی دا خبره بده او لګیده او هغه او دا غي دا خبره په بد او لګي دا او دا واقعا دا الله یا تن راولېګل چې دای غنن کمزوري ښکاری خدای بزورور شي او پاغرز بتا سوم زورور شي هغه بشارت الله سوره روم کې ورلا ورک الف لام میم منګه مخ کې د دې غنې معنی غن مطلبونه کم چې مفسرین وای هغه ذکر کړی دي ولن مطلب دا چې الله پوریږي په معنا د دې حروفو کتار سوره لوی عالم شي هر سوره فنون دی وي خو څه څیزونه داسې دي چې هغې ته ګورې او په مطلب یې نه پوهېږې د الله علم ته ستا علم نه رسي غلبت الروم اوس تسلی ورکوي مؤمنانو لا غلبت الروم فی ادنى الارض کمزوري کړې شو رومیان خو چې د آخرت د ژوند تپوس دې کې د هغې لار ورته نه ده معلومه ډېر تعلیم یافته به وي ډېر پوهه ته به ډګرای به اغوستي او ډېر لوی سړی به د دنیا په اعتبار خو چې د آخرت تپوس دې کې زمونږ د ملک وزیر داخله او چې د دې څه مطلب دی؟ یاره دا د مولیانو کار دی نو دا مولی دا د مولیانو کاری یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا پو دی په ظاهر ژوند دنیا باندې او د آخرت نوم د دنیا خبره او لم يتفکروا فی انفسهم دای سوچ نه کوي په خپل ځانونو کې اوس ادله عقلیه ذکر کوي چې سبا به الله ما نه تپوس کوي چې ما یو کتاب را لېګلو یو خط مې را لېګلو تا په ځان پوهه کړو کنا سایو دوسی مرګري بار ملکی هغه تا ته خط راولېږي او په داسې جبه کې چې ته په نه پوهېږي انګلیش کې را لېګلې فرانسیسای کې را لېګلې نو تا هغه خط راوالی او په خپل چم محله کلی کې ګرځې سو ګورې چې هر یو سړی پیدا شوې چې دا خط را توللی چې ما تا هغه مرګري سلی کلی دی خط کې او ګوري او که داسې سړی چې خط ورلولېږي او هغه خط په خپل کپړه کې بند کی او چته په تاک کی کی دی او سمود آباد ته لاړ شي ولکه تا ته ما خط را لګل او ډیر خپل کپڑے می ته تاو کړی وي او سارا ما خام به مخ کولو نو ته ورته آیو له تا ته ما خط دل را لګل چې دې په کپړو کې کیدا نو چې الله خط را لېګلې دې او پای کې څه خبرې لیکلې دي ته په نه پويږي نو بل ته وای ما په پویا کا کنه لګ ځانو کړو او کنه ته ته خپل کپڑے تاو کې او سار ما خام خولې اناوي راولي او غلې پلاس کې ورکه چې بختور شي نو په هغې کې هغه يي اباده د هغه زرو په اعتبار زياتې او ښايسته کړې وې په دې زمانه کې په کروړونو دي نو دلته اوس ته وای چې آبادی خو دا غي نه ډیر خود دې په نسبت باندې کمه ده تناسب چواله چې دی به وایي ما نیولې لمن ستا ده، بیا به وایي اوس خو زموږ امداد نه شي کولی او هغه مخکې سوره اعراف کې اته ویشتم ایات، سوره یونس اته دېرشم ایات، دارنګې ګڼو سورتونو کې تیر شو او سوره سبا کې هم راځي یو دېرشم ایات کې او هغه مونږ مخکې ویلي وو. فاما الذين دارنګي هغه مؤمنان او کافران هغه به جدا جدا شي او خو به مؤمنان شي بل خو مشرکین او کافر فاما الذين امنوا ورچا کسان دي چې ایمان راړ وعملوا الصالحات او عمل وکنيک نیک عمل څه شي دي هر سره به ځان نیک عمل جوړي حاجی بیزاوی وی الصالحات من الاعمال ما سوا عشر نیک عمل هغه دی چې هغه شارې مقرر کړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه نیک عمل دی د ځان نه نیک عمل نشي جوړولې چې تبا د ځان نه جوړې سنن الدارمی دا یو واقعا ذکر کړی دا چې دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ جمعات ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ راغه چې وی قتل په جمعات کې موزش نو خلکو په تیزه ذکر شروع کو سبحان الله الحمدلله الله اکبر او ټول په چغاړمو ابو موسی شری څخه کو نه کوتا او هغه لاړ او عبدالله ابن مسعود ته وویل، ستا هغه جومات کې مې ناشنا کار ولید. ویې څه؟ ویې خلکو په تېزه ذکر کو. هغه ویې ښه. هغه راغی بل ټایم چې موزه شو خلکو په تېزه ذکر شروع کو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کنیف ملیا علما طبقات الکبری ته ابن سعد ذکر کوي. وړه کوټڼی وه خو د علم نه ډک شوی و، د قد نه ډېر وړوکی، سپک دستی بدن یې و او حضرت عمر به وی، ما دام هذا الحبر موجود فیکم فلا تسألونی، څو چې دا عالم تاسو کې موجود وي، زما نه د مسئلو تپوس مه کوئ. فهم فی روضت یحبرون نو دای با په باغچو کې خوشاله کړي شي اور جا کسان دي چې کفر او کا تکذیب او کا زمون په آیاتونو او په ملاقات آخرت دغه کسان به په عذاب کې حاضر کړي شي فسبحان الله اثبات توحید کوي په عنوان د تسبیح فسبحان الله ان پاکی د الله لرا کلا چې ما خام کوي او کلا چې سبا کوي سارو ما خام د الله پاکی بیانو طالب نه استاد ته پوسګو لکه سره ډوړای درک دی لګي کنا وی جی مزیدی سارو ما خام سارو ما خام سارو یعنی هر وخت وله الحمد فی السماوات والارض او دی الله لرا ستاینه دا بر او خطا واشی او وحین تظهرون وقت ما سوتان کې او کله چې ما سوخین کوي اثبات توحید یو که په عنوان د تحمید اول اثبات توحید کو په عنوان د تسبیح د موز مساله نو په یو لفظ ذکر کوي عقیب الصلات د زکات مسله نو په یو لفظ ذکر کړي اتو زکات د حج او د عمره مسله دا نو په یو لفظ ذکر کړي اتم الحج والعمره لله او چې د توحید مسله راشي نو کله په عنوان د الہ لا الہ الا هو کله په عنوان د برکت تبارک الذی بیده الملک کله په عنوان د تسبیح کله په عنوان د تحمید ځکه دا مسله ډیره اهمه وا نو په مختلفو عنواناتو ذکر کړي ایو سالک کوئی بهر رنگي کې خواهی جامه مې پوش من انداز قدرت را مې شناسم خو اصل حیات ما سوره انعام آیت نمبر ایک سو باویس کې تفصیل کړی وو یاد دی یو سل دوه ویشتم کې اصل حیات حیات د روح دی او حیات نه مراد او پاغي ما د امام رازی او نور اقوال د د شرع عقیده او تهاویہ هغه پیش کړیو یخرج الحی من المیت پیدا کئی موحد د مشرکنا لکه د آزار په کور کې ابراهیم علیہ السلام پیدا ک و یخرج المیت من الحی پیدا کئی مشرک د موحدنا لکه د حضرت نوح په کور کې کنعان پیدا ک وکذالک تخرجون امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی چې قران اثبات د قیامت په امثله او کوي اکثر ځکه دا د انساني عقل نه ډیر لري خبره ده چې ګوره دنیا زره زره شوی څوک زناور خړلی بیا غراو چته یو را پاسي نو مثالونو سره وضاحت کوي خو قران شاه وې ولې هغه خوسیاتین چې وړوکې پیدا وی نو هغه ملا کیو کله چې هغه پیدا کیږي نو هغه خوسیاتین هغه کسوړې ترا کوسی نو دی وجنه املا ذکر کړه اصل ذکر کی دارنګ دلته او دا څومره غوږونې وو هر وخت به په مخ والي بل کار به هم نه وو ومن آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا بعض دلائل دا اللہ نا دا دا چه پیدا کری تاسو لا دنا سنو ستاسو نبی بیانی او سلے پیدا کری لیت تسکنو الیها دید پارا چه آرامو کئی ددی سارا ښځه ورله الله پيدا کړې ده چې ارام ورسره وکړي نو چې د ارام ني او غم او مصیبتي وجعل بينكم موده ورحمه ګرځولې ده میان تاسو کې دوستي او مهرباني خزا او خاوند یو بل دوستانی په یو بل مهربانۍ بابا باندې څه ښه ولګي نو غلی غوندې د ترخ جیب کې کېږدي او ابای لې وړي او چې په ابای څه خواږه ولګي هی وی واله وخوره دا مې تا له ایښي و وجعل بینکم مودة ورحمه ګرځولې ده میان ستاسو کې دوستي او مهرباني ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون څوک یوه ژبه وایي، څوک بله ژبه وایي، څوک عربي وایي، څوک عجمي وایي، یو مطلب دا، دویم دا، اختلاف د ژبو ستاسو څه مطلب، د چا ژبه خوږه ده، د چا ژبه ترخه، بعضې سړی چې خبره کوي، بیان کوي، نو د هغه بیان په سړي ټوپک لګي، د مرای اوبه یې ترخې وي، ژبه یې ترخه وي، نو هغه دا ناکاره اوازی سړی سړی تنګی بعضی اواز کې الله یو خوند پیدا کړی دا د بنده کسب نه دی دا د بنده کمال نه دی هغه جبه کې الله خوګواله پیدا کړی نو چې هغه کله بیان کوي یا خبره کوي نو سړی له مزه ور کوي او خوان ور کوي واختلاف السنتکم والوانکم او اختلاف د جبو ستاسو والوانکم او درنګونو ستاسو رنگونه جدا جدا دار چا د چا یو شان رنگ دی د چا بل شان دا رنگ ولا چا ور کړی دی او دا د الله مهرباني ده نو هغه وی زه په چټای باندې زما نو دا چغې ده نو کته ته یو دوه ورځې تا سبق وې ما ته وې ما زه کوم ته یو دوه کتابې وې د قران ترجمه ته کولا ما ته یو دوه ورځې سبق وې په درې مرز ا طالب راغې نو مرګره شای ملک نو مې اوسم ژوندې نو څه مطلب دا کار ورته اسان دی او نور کارونه ورته ګران دي نه نه دا اهون صيغه د اسم تفضيل راړه په نسبت د عبادو معنا دا الله ته خو هر کار آسان دی خو په نسبت د بندګانو چې بنيانو ته دا ډېر ګران دی الله ته ډېر آسان دی وهو اهون علیه کله چې غل اسم تمثيل په دې اعتبار راړي لکه تمنا رجال ان اموت و ان اموت فتلك سبيل لست فيها باوحدي او حدي کلا کلا اسم تمثيل په معنا د فعلی لکه اوحد په معنا د واحد نو دلته هم دا معنا بیان ای الله تاسو د مثالونو د نفسونو تاسو نه اوس یو مثال پیش کړي چې ستا غلام دی نو تاغه غلام د خپل ځان سره برابرې په مال کې چې ستا دوه من دانی وشي او ته دا یو استاد یو زما خپل غلام ځان سره نه برابرې او زما بندگان د ما سره برابرې بلکې تابع دي هغه کسان چې غي ظلم وکړ د خپل خیالاتو بغیر د دلیل نه اسې خیال پس روان دي دلیل ورڅخه هیڅوک نشته فمن یادی من اضل الله سوک به توفیق ورکی آغا چالا چا اللہ پہ مہر دو گمرائی ہوئی گمرائی کی اللہ یعنی مہر دو گمرائی پہ ہوئی اولم یرو آیا دین ګوری بیا دلیل دولسما آیا دین ګوری یقینا الله فراغی رزق چاله چې خوشی او تنگای چاله ډیر رزق ورکی فراغ رزق او سوک نوړای مخ کې او دی ور پسې دا غوره دی د پاره د هغه کسانو چې غي اراده کوي د رضا منتیا د الله مال لګینو د الله رضا له ولټو لاګو دانه چې دا د بابا منښت دا او دا د بابا یو لسمه و اولائک هم المفلحون او دغه کسانو دی دی کامیاب نو دا خو د دنیا د فائدې لپاره وکړل الله باندې څه نیاز نشته الله څنګه نه زیاتی چې الله به دې زیات اجر درکړي الله خو دوچن ورکي الله یو په وسه ورکي یو په سوار لسه ورکي خو الله چې دا الله رضا لې نو که تا دېله کړي چې د ده نه بیا څه ګټه وکړم، نو د الله څخه نه زیاتېږي او د دنیا ګټه له دې وکړله، وما اتیتم من ربا نا چې ورکړه تاسو څه بخشش دې لپاره چې زیاته وکړئ مالونه خلکو کې، دا نه زیاتېږي د الله څخه. که د نوم د پاره دی ورکړی او دی لا چې ها وې دا یو بوجای وړو والا او دا ټیپ غړی والا او بیا دا غ تصویر او بیا غ ور کې دی د پاره چې بل سو ګرانه دو مسلور بوجای راوړي بل را لا سیوا را کی د ډیر دنیا کار دی او که د اخر پکې سنشته او کنا پټ دی چاله سوار کړل ظاهر شه فساد په چاو دریاب کې فساد چې راځي په سبب د عمل راځي تباہی په سبب د عمل راځي ظاهر شه فساد په چاو دریاب کې په سبب دا غي چې کړي دي خلکو لا خلکو د دې د عمل د لاس راځي وی شامت اعمال ما صورت نادر گرفت کله چې په افغانستان غ نادر شاه مسلط شه په خوا نادر شاه اوس بیا تخریبی دنیاوی وای پیغمبر او ګرځي زمګه ګینو ګورای سرنګ شان جام دا کسانو چا په خوا تیر شوی دی کان اکثر هم مشرکین او اکثر دینا اکثر ذکر کی مراد ته نه کول معنا دا کان اکثر هم مشرکین او هغه ټول مشرکان پچا چې الله زابون راوستیو مشرکانو نو څه مطلب یوم اذن یصدعون په دغه ورځ کې به دوی پریشان کړي شي یا یصدعون بیل بیل بشي پیران یو خوا مریدان بل خوا من کفر فعلی کفر یا نیکان پرزګار یو خوا مشرکین بل خوا دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الامالی کله کله یو کتاب ډیر مزیداری او هغه ډیر اسانی هو زمون په نصاب کې نه دې در نه کړي لکه په قاعده کې شرع قائد وایي او امالیا وړو کې غونډه رساله یو سو پانی پاشارو کې او هغه بهترین کتاب دی په عقایدو کې دا سه په نحوه کې لولو کتابونه وایي وړوکه اوسو پانه رساله د عبد الرسول په خوا به د نحوه میر سره یو ځای و او هغه د الفاظو معانی هغه بیانې او بهترین کتاب دی ما پاره شرح هم لیکل دا الطيب الموصول فی شرح عبد الرسول دا ډیر په خوامي لیکل دا او قلمي اوسم را څخه پرتا دا سره زمینی نه ورته چې صفای کی او چاپی کی چې ته وایې ما دوره مونځونه کړي دي، الله وایي ما دوره رزق درکړی دنیا کې، ته وایې ما دوره روژې نیولي دي، الله وایي ما درله دوره ځله ساه درکړې، یو یو حساب درسره وکړي تاواني راځې، خو دا عمل بانه ده د الله د فضل او بیا جنت الله په خپل فضل ورکوي، ځکه من فضله وایي. او دې لپاره چې روان شي کیشتای په حکم د الله په خوا به کیشتای هغه په هوا په باد به روانه و کیشتای چپوان خو دوه روانه نشو مزل به وګدو دا جنریټر او دا وینا نو هغوی به بادبان جوړ کړی وو بادبان داسې ډولای غونتې به جوړه کړی وه او نو چې کله به مشرق ته تلل نو هغه بادبان له به مخ مغرب تا کو نو د مغرب نه چې وکماوار اتلا نو کشتای به تیزه بوتلا مشرق طرف ته نو سړي کې دل باندې ما مشرق مغرب ته به تلل نو باد بان به تاو که داسې نو مشرق ته به یې کړو نو د اخوا نه چې به هوا راتله دې کې به هوا جمع کېده او ټېله به یې ورکوله. ولتجري الفلک بامره دې دپاره چې روانه شي کښته یې په حکم د الله باندې او دې دپاره چې ولټوي د فضل د الله نه فضل رزق حلال کښته یې کې لاړ شي ځان له رزق حلال ولټي تجارتو کې کاروبارو کې میانو نیسه ولا تبتغو من فضل دې د پارا چې لټوي د فضل د الله نه رزق حلال ولا لکم تشکرون خامغا تا شکر وباسي کیشتای کې کېنه زوی پورې میانو لا امیان نیسو رزق حلال دې لټه فتر الورق یخرج من خلاله ګوره بد ساس کې چوزي د میان د وریا زنا نا صاحب رسي دی باران باندې چاته چې خوشي د الله د بندګانو د الله نه اذا هم یستبشرون نا صاحب دی زیری علی خوشاله خوشاله کیږي یره وی باران شو ډېر کله موسم شو ډېر مزه کوي غرونه وینځل شي موتا دغه یقینا دغه ذات ژوند دی بکی مړو لرا نه نه ژوند دی و ژوند دی کوي ژوند دی وي شافرین بر علم غلام جانم عجب دور دیدم دری پادشاہی کله لو پنجو اما شد سپائی ولا تسمع صم الدعاء او نشي اورول کون دا आवाज غني هغه اوري شابس یره خو عجیب ملک دی نو هر سړی پکې پټ کې وایي فإنك لا تسمع الموتى تور پټ کې بووي وای ابل سر پرېدا بت مولای وعمه بعمامة بيضاء بیا یې ورله سپین پټکی وو تورې ته لرې که سپین یې ورله وو وقال هذا اعرب احسن وی دا د عربیت سره ډېر ښه برابر دی دا ډېر ښایسته ښکاري نو هغه سپین بیا دا ښه ښکاري نو هغه نه وایي ها ها دا سی وو چې سپینم بیا په کې تورې نخیو مینو دا لا خوان کوي وام انک لا تسمع الموت که تور وی هم جایز دی که سپین وی هم جایز دی خو سي دا یو پیشن اوس نن ګرځي سبا ګرځي دلې پسته کذالک یطبع الله ولا قلوب الذین لا يعلمون دا رنگ مور وی الله پزړو دا کسانو باندې چغې نه پويږي په قران په قران نه پوا دغه پزړو مور والي شي ځان نه پوي کوي په قران یا نه پويږي په توحید مشرکی داغه پزړو الله مور وی کی دا غینا پروا مکو ولا سخفنک الذین ان یری تعالی را کس لا یوقنون چغ یقین نه کوي په الله بشارت مومنانو ته او دلائل عقلیه ذکر کول په اسوات توحید مخی بسم الله الرحمن الرحیم په صرف ادله او عقلیو باندې نو دې صورت کې اثبات توحید کوي په ادله او ثلاثو نقلیه او وحیو مر سره ذکر کوي نو په ادله او ثلاثو دلایل عقلیه دلائل نقلیه او دلائل وحیه چې مسله نور هم خه مضبوطه شي یا مخی صورت کې بشارت مومنانو ته نو دی صورت کې سبب د بشارت ذکر کوي چې هغه مسله د توحید ده د دې وجنا ورپسې راړو یا مخی صورت ختم کړي او په ترغیب ال القران او دا صورت شروع کوي په ترغیب ال القران د دیو جنور په سر راړو چې ترغیبات قران ته دا یو ځای شي یا مخی صورت کې تسلی وا مؤمنان ته او نبی علیہ السلام ته نو دی صورت کې لقمان حکیم قول ذکر کوي واصبر علی ما اصابک صبر کوا باغ مصیبتونو چې تا ترسي تبا صبر کې کلک به ولاړې امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده په واقع د لقمان حکیم دارنګه دا صورت ممتاز ده پاغه پینځو خبرو باندې چې دا غي علم الله اچاله نه دی ور کړی یو الله ته دا غي پته ده او هغه اخر د صورت کې ذکر کوي داول صورت اثبات توحید بالادله الثلاثه په درېو دلائلو باندې اثبات توحید کوي په ادله ثلاثه دلائل عقلیه ذکر کوي دلیل نقلی د لقمان حکیم نا او دلیل او دلائل وحیه دلائل وحیه اول الف لام میم فالعلم تحت تدبر القرآن که هدایت غواړې هدایت غواړې نو قرآن تابع شه الذين يقيمون الصلاه نیکان کسان دي چې پابندي کوي د موږ ور کوي زکات یعنی عبادت بدنی کوي عبادت مالی کوي ور کوي زکات لرا یعنی پاکي ور کوي زړه نو بې فائدې خبرې د هغې لوی مصداق څه شی دی؟ نو شیخ القرآن به وي شبهات شرکیه مګا شرک ډېر خوښ دی او شبهات شرکیه ډېر خوښ دي معنا دا ومن الناس من يشتري له الحديث په ټنډه خور باندې ډېر مئیني اچې ننګ اوري نو د وتمیر غویي پخوا زمونږ د ملکونو کې به غوبلې وي په دې رازو کې دا غنم به اوري بل نو هغه بیا به اوچ کړل نو هغه به بیا خوار کړل په درمن کې درمن به وتوي پټه به اوار کړو نو په هغه درمند کې به خوار کړل چې لګ به نو کور کې به واچول نو وړو به پکې لو به کولې منډې به پیواله وی به را چل غو بل کو او چې به دیرو نو په پټي کې به خوار کړل او په میانس کې به یو لرګې ټکولیو هغه لرګي سره هغه پړی به تړلی و نو په کتار باندې به غوان داسې و تړل هغه غوان به چاپیرا ګرځیدل او هغه غنم به دلول پخپو کې او چې د دینه بغټ غو بلو نو بیا به داسې وکړي چې دو دو غوان جګ به وتواچو او هغی پسی به د ونی او ډک یو خرنډ هغه وتړه او په هغه خرنډ باندی به د پاسه د دروزی ګیډای هغه وتړلی نو داسی او پلن شی به جوړ که هغه ورپسی تړلی او اوغان به روانو چاپیره به ګرځیدل او ډک به ورپسې راخې شو نو پاغه ډک باندې با کله کله ماشومان آی با پکې ناستل د خوند لپاره چې چاپیره ګرځو زمونږه د کتا ارټو پوردل بابا الله دې وبخي دا بابا ډېر لوی غوبل باو نو هغوی به چې ومنو، زه به لاړم، وان به ګرځېدلو، ډک ته به مې ور ټوپ کړ، جوکې به ناستم پرې، ما ته به یې څه نه ویل. نو هغه ډک به چاپېره ګرځېده او دا غنم به یې دلولو، مېده کول به یې، نو په هغوی کې به کله کله چې غټ غوبل به و نو زمیندارو به په کې ډولکی غږو هغه به د خوند لپاره چې خلک غوبل له راشي او په غوبل کې به چرګ رالیده هسې چا چرګ خوړی شو غربت و عجزي وه نو په غوبل کې به چرګ پوخ که یو به په غوبل کې به چرګ لالو او یو به په ګوساله کې چرګ لالو ګوساله چرګ به وتوي نو چې ګوساړه وه نو چرګ به حلال ک کورنې چرګ به او پای کې به شوروا وکړه کورکمن به وتا چولې او سوچا غوړي به وتا چولیو او شوروا به پکې کړې و هغه اډو کې به جدا سره کړل په کورکمن کې نو چې غوبل و او دا خمبیره ډوډای به وي هغه به پکې ماتې کړي او په تالی کې به یې چولی و چاپېره به ورته کېده او دا خمبیره ډوډای به وي او دا دوره دوره لوګان به پکې هغه به پکې ښه خوشتا کړه او اډوکي به جدا راړل نو یو یو لبه جدا جدا خپل خپل عیسی اډوکي ورکو هغه چې کوم به بیکار وو دلته به پکې ورمه ګور کړ ها دا لګي به تقسیم کړل نو غوبل باو هغه غوبل کې با دم به راوسو نو هغه به ډول کې غږو د خوان د پاره اړه مذهب کوله د زمیدار غوبل نو د ورته میر کاکا غویو هغه د ډولکی خوان واغست نو هغه له ډولکی مزه ورکول او زناورو کوم داسي لکه اوخ دې چې هغه ته ته په خو غواز غزل وای نو دې په سر کې یو دې ډېر تیز رواني بیا او هدی وته وای او دا غي جدا دغی بیا په باز دې په مززي په باز تیز دي نو ورته میر کاکا غوړي د ډولکی خوند واغست نو بیا چې بچرتا چا کړه خادي وا او غي به ډولکی شروع کندو ورته میر غوي په پړې وشلو غر غر جوړ غي کړه باته هغه ډولکی خوند دا یو می دا د ورته میر غوي یو دی با قران ته نیوزګار دین ته به نیوزګار مستبه نیوزګار خو چې ورته وايي چې هلکه په ډوډیر کې مجلس دی، دی به وختي ماښام رسېدلی وي، نو وایي تمیر غویی ډولکي پسې ډنګ پسې منډه وهي، نو دا متل وګرځېد، اسلامي دی وایي تمیر غویی دی ډنګ پسې منډه وهي، نو ډنګ پسې ورخلاص شي، ټنګ ټکور یې ډېر خوښ وي بس. چې کوم ځای کې ټانګ ټکور وي بندې به په کې وای شو او ګټي روان به شو او ګټي کیسه ورته نشم کولای دي شو او ګټي ها بیا چاته ځای نه سګري مې دي نه تاسو کوی ومن الناس من يشتري لا ولا دي سه دې ورخلاصي بیا غیتا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا زمونږ دې علاقه کې اسوټا شریف ورته وای دا اسوټا او د شوی کبډی وا ډولکه غا کې دا مشر سره راغې او لاس لکه شو او ګټي والله مستكبرا قران به خوا کې ویل شي دې ناراضي اټنګ ټکور پسې دې پینځم کلی تزي بیا فبشروا بعذاب الیم زیر ورکا دلا پا عذاب دردناک اس بشارت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چې ایمان راړ عمل وکنه ک دایلا جنتونه نعمت دار دی همیشه به پدې کې غرونه ان تمیدا بكم جو نه غوالي په تاسو باندې خوار کړی په دې کې دا هر قسم زنده سره وانزلنا من السماء ماء ورو منګه د باران باران زرغونو منګه په دې باندې د هر جوړې تازه تازه نه اوس واقعات لقمان حکیم بطور دلیل نقلی لقمان حکیم سوکو سوکوی دادار دیهود علیہ السلام د مرگرو ناو او بیا په یمن کې دار دیهود علیہ السلام خلیفہ و او سوکوی داد ایوب علیہ السلام خرائیو بارحال پیغمبر او او کنا نو نه ورته پیغمبر ویلی شي نه انکار کولی شي دا قائد مسله دا امالی ولوی وزل قرنین لم یورو نبیون کذا لقمان فحذران جدالی وذوالقرنین لم یعرف نبی د ذوالقرنین دا معلومات نشته چې د نبی و کذا لقمان فحذر عن جدالی دغه سه لقمان حکیم پته نه لګي خو یو خيار سړی وو نو ته نبی ویل شي او نه انکار کول شي او خيار سړی وو یو ځل خپل مشر اولې ګوي دا ته خوګه غو خراړه نو هغه لار نو زړه او جبه راړل د ساروی بیا یو لګ وی ترخه غوخه راړه نو بیا غ زړه او جبه راړل نو هغه ورته چې خواګم ویلی هم دي داراړل او چې ترخه مې ویلی هم دي داراړل نو هغه ورته وی لسان الفتام سون ونسون جنانو که زړه او جبه تار خي نو سړی تریخ دی او که دا ته لری کی نو اسه غوخه هډو کی او ویني دا خو په ساروي کې هم دی بیا غوخه خو په خر کې هم دا ساروي کې هم دا بنده کې هم دا وینه هغه کې هم دا د کې هم دا خو زړه او جبه د بنده هغه په ساروي کې نشته نه دې زمونږنا هغه څوک چا بے پروا نشه په علم د قران خوشاوازی ونکړه وای نه نه مړه بے پروا نشه په علم د قران چې ما ول د قران علم ورکړې بیا هم د خلکو ته ځان محتاج محتاج کوي د قران عالم بچا ته سر کته کوي د قران عالم هغه به احتیاجی نخ کار کوي من هداه الله للاسلام وعلمه القرآن ثم شک الفاق كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه داغه په تندی و الله تر مرګ فقر ولیکي چې د وزان محتاج محتاج او جی او زمونږه ضرورت دی او جی زمونږه سړیا مخلوق ته ته محتاجی کې چې الله د علم د قران درکړې او بیا هم ته محتاج او ډیر مشهور او په یو کلی کې دواړو په ژوند یو بل نو لیدلې یو کلی کې پیداو یو کلی کې مړو او په ژوند او دواړو یو بل نو لیدلې ملاقات نه وشوي زګه مقاوته نه ملاوي دا اوسګارې د لار یو په خپل کار اختاو دا نه چې رواني و ثعلب او مبرد یو د ثعلب او مبرد په یو کلی کې یو بل نه ولیدلې که اوسګار نو خپل کار باندې اخته وو غنا بے پروايي دارنګ دلته کې معنا غنی حمید بے پروا دے د مخلوق د عبادت نه ای ضرورت نشته او که صفت تو نکی حمیدن نو دا هغه ډیر ستاینه وی شوی دا دا الله صفاتونه شوی دی وایس قال لقمان لابنه کلا چوي حضرت لقمان خپل بچی تا او د پنور کو بچی لرا وا بچیا لا تشرک بالله او دالک شمیرا ده وای لقمان حکیم چې پرېده وفات کېده نو دوه پوړه یې پرېښودې زوی ته وی چې دا یو دریاب کې واچې نو هغه به ودرېږي او چې دا بل په کې وګرځي نو هغه به روان شي نه نه وای داسې کیسه مو آیا هغه دوه ته دی پری خودي لقمان حکیم هغه دونه زیات پرېخودي دي هغه دوايي هم پرېخودي دا علاج هم پرېخودي دي او هغه دوايي او علاج لګو ګورا چې لقمان حکیم هغه سوره دوايي او سوره علاج شمیرا ووای ایزو او د پنور کو بچلا لا تشرک یا بنی الله تشرک بالله اول وته پرېس خي حکیم او ډاکټر لا چې ورشي دوايي درکې خو پرېس درته هم وایي وای غټه غوخه بنخوري سوره مرچکه به نه خوري ها سور مرچکه سوره مرچکه به نه خوري نو پرېز ورته خایو بیا ورته علاج جو خای دا دوايي به استعماله او دا به استعماله اول پرېز پرېز وکي ګوري پرېز سنا اول د شرک نه نو دا یې هغه کامل عدد ذکر کړ. لکه چا نه ته تپوس وکړي، هلکه ته د څو کالو یې؟ هغه وايي، د پنځلسو کالو. حالانکه هغه د پنځلسو نه یې، د پنځلسو کالو او د درېیو میاشتو او د لس ورځو یې. خو دا درې میاشتې او لس ورځې هغه ونه وایه، ولې کامل عدد ذکر کړي. دغه شو دلته کامل عدد ذکر ک عامه او نیمګړی عدد هغه سوره احقاف کې آیت نمبر 15 پینلسم وحمله وفصاله 30 شهرا لاس کې الله بول دې بچي او د پيل نه جدا کول بچي ثلاث نشارا دیرش میاشتی دی نو دیرش میاشتی دو نیم کالی د دیو جی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سمرا پوی او په قران هغه وی مدد رضاعت رضاعت چې ثابتیږي دو نیم کالی دی واصبر علی ما اصابک صبر کوا پاج رسیگی تا تا گورا چه امر بالمعروف او نهن المنکر ذکر کر نو صبر ورپسی ہوئی زکا پا نهن المنکر کی تکلیف رازی چه تا منکر رد نکی تا تا سوک سنوی تو آئی آروزا چه موزو کئی موزو کئی تا سا سوک جنگ نکی تو آئی چه مساق استعمال کئی یہ سوک در سر جنگ نکی خو چې کله ته وايې چې بابا له مه ځه د هغه نه مه غواړه نو بیا راشه که ګورې ته ورته وايې دا دایره د سخات مه کوئ دا جمعې شپې او څلوېښتای مه کوئ بیا در سره جنګ کوي نه عن المنکر چې کې نو بیا در سره جنگ کوي چې موږ ورته اوربوز وایو دا مخ انانګې یا اوربوز بازی نو دې به دا روان اوربوز وې نیولې یو نو چې تعالی مخ لراشي یا لاس ملاوي نو سړی ته نفرت پیدا شي دغه د بازار روان مخ نیولې یو تاسو به تریو کړی یو اوربوز به روان کړی لږ یو څو روپۍ ورسره راغلي پلار نیکه یې وږی ژوند تېر کړی پښتانه وایي د سلو کالو وږی په سل کاله کې نه مړېږي چا نوې نوې پیسې ورسره راشي نو پته یې لګي چې دا چې ورسره ډېر خوارو د کمزوري دغه نه و اوس ورسره پیسې راغلي دي او وایي د سل کالو مور په سل کاله کې نه وږی کېږي چې د کور نه موړي خانداني نو هغه که هیڅ ورسره دی وګي هم وي خو تا ته به دا پته نه لګي نو دا جنې نه پیسې ورسره راغلي ا دې رواني دا لاس ودا سدا سې کوي او دا سې په ډېر په دغه بار رواني ته واګي دي پټي خان دي زه ځان ډېر ځان پټي خان جوړ کړی یو د خپل مناسب سره مرګرتیا کوا دوستی کوا طالب د طالب سره مرګرتیا در خوان گئی غریب د غریب سره مرګرتیا مالدار د مالدار سره چی غریب او خوار او مرګرتیا د خانانو د نوابانو سره کې نو بیا سي چې داغه ډیره تلار شي نو هغه د الله چل پخ کړی ټیپسیان پراتی الوا پراتی فروټ پراتی نو چې ستا دی وی ته هغه راشي نو بیا به الله دا کې وس دې راشي کا نو بیا به چې د ډیران پر دې چرګ نیسي نو ها بدوی مرز به بیا پټیږي نو نو در میانه مرګرتیا کو بے تکلف اجوانو د خپل پښتانو یې خپل څادر نه خپې زیاتې مه غوځو سپک به شي واکسل وي ما شکا درمیان روي کوه په تک کې دې څه مطلب د خپل مناسب سره یاري کوه اتم امر واغضض من صوتک او پس کا آواز لرا پس کا آواز یعنی نو ته به د مشر یې کاکا ماما دا به درته نشي ویلی نو که ته کې نشه راغلي که نه دی به درله بل نوم ږدي نو دی به درته بل څه وایي ځکه په هغې ده ته ځان بد ښکاري نو دی به درته څه بل څه نوم حاجي صاحب پلاني صاحب هلکه مشر دی نو کاکا ماما ورته وایه ته پې څه بد ښکارې څه چل شو تا له الله مقام درکړ هر چی اواز کوي جته او قته کړل دی دوره زور کوي چی ټیز ورسره هم اچوي دی بار اواز یې او پامیا دی پاغاش دا زری په دغه باندې ان انګر الله صوت الله صوت الحمیر الم تران الله دا اوامر ذکر کړل او نواهی اته اوامر او نور نواهی دا اته نسخې او باقی پرېزونه چې د دې نه ځان ساته د دې نه ځان ساتم سلور درته پرېزونه وکړ نو اته درته نسخې او سلور پرېزونه نو اته او سلور چې اوځا کې نسوشي دولس یو درزن یو در درزن اوامر او نواهی په دې عملو کې چې سړې شي نه ورسره دلیل عقلی نه نقلی او نه وحی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بے دلیل خبره کوي په خوا دا طالبان خو زی راضی هغه خو ګوري طالب خو طلبګاری د حق دغه چې زما هر طالب خوخي دغه دې طلبګار دی نو دې زدی نه یو نو پخوا به طالبان تلل راتل د یو ځای نه بل ځای ته بل ځای نه بل ځای ته دلته پنځپیر کې به ما د شیخ القرآن درس واو زما درس نو خوا کې نور درسونه طالبان برال هغه زړه کله کله ور سره جنگ کو اما بخمل طالبانو ته ما که د بل ځای طالب راشي نو د هغه به ډېر قدر کوي، که د ناستې ځای نه وي نو خپل ځای به ورته پرېږدئ، بس راغی واوري، که خوښ یې شو ومني، که نه نو ځي دې، خو عزت به یې کوئ. یو عالم و، ما ترېنه تپوس وکړ، ما ویل ته پنجپیر ته څنګه راغلی وې؟ ویې خندل. ما ته وې منګه دو درې مرګریو فلانی ځای ته تلیو ترجمه دا او پنځګرون ډیر بد شو یو ورځ مرګروي یو ورځونه چې دا لوی نو چې دې سوې نو منګه صلاح وکړه چې زو یو کوټه به درس واورو او او به وینو چې دا پنځګر مولا څنګه دی او بیا به داسې کو چې یو به زمونږ امیر وي او چې امیر را پاسې نو بس مونږ به ور سره را پاسو راځو به پاتې کېږي بنا مرګرو دا مشوره وکړه مونږ را روان شو چرالو شیخ القرآن درس کو الله دې پر رحمتونو ولېږي مونږه کې ناستو چورې ګورو چې به کم ځای غلط وای مونږ غوږ ایښی وو، زمونږ چې په زړه کې به څه اعتراض راغی، هغه به په درس کې شروع و، د هغې جواب به وشو، مونږ به اریان شو چې دا څنګه چل دی. ناست وو، ناست وو، ای په دې کې زمونږ چې کوم امیر هم جوړ کړی و، هغه راپاڅېد چې ځئ چې ځو. وی ما ورته وویل چې زه خو نه ځم. هغې وې چې ځو وې ما چې زه د سر نه نه ځم خو زما بستره هلته پرته وه هغه راپسې لاړی هغې وې دا ته څه کې ما خدای سته قسم نه که لاړ شم بستره راپسې راړی وې چې مونږ خو نه راړو وې ما چې که راړی که نه راړی بسترې پسې هم نه درځم قرآن خو دلته و او زاکه پاتې شوم او ما بیا قرآن زده که بعضی هغه به بی دلیل اړه وی بس ضد به نیولی یاسی او بعضی هغه سره دلیل یی واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله کلا چې ویل شي ایتا تابعداري او کوي دا غا چرا لګلی دی الله وای دی بلکې موږ تابعداري کو ا دا غس چې مونږ دل دی هغه باندې موږ خپل مشران زر بوج دو مشران چې سکړی دي چه هغه متبع و د سنت تحقیق سره د منګولو لګو دا په غړای مضبوطی باندې بالعروه الوسقا په غړای مضبوطی لکه کوزه چې د غړای نکلا کونی سي بیا درنه سوګ نشي اغسته د غړای مضبوطی نه مراد ابن جوزی رحمت الله علیه وی یا قران دی یا مسله د توحید د لا اله الا الله او چا چې کفر وکړ نو غمجن کی تعالی کفر ته دا مخه پکېګا ډیر به دغه سه ها ستا خلاف به کافر به یبا او الینا مرجوم ډیر بغاسی مرګری به شاګردان به کفر به کی وابوړي وابوړي کنه او بیا با کش کدی لرا الى عذاب غلیظ اغا عذاب سختا بیا به عذاب سخت را کاغما ولا انسالتهم و دلیل عقلی اعترافی اعترافی یعنی چې اقرار کوي قسم پاغه باندې پورته کول د مخلوق ان الله سميع بصير یقینا الله دې اوریدونکې اولیدونکې بیا دلیل آیا تنو ګوري یقینا الله د نګي شپې لاره پرس کې او د نګي رز لاره شپه کې دې څه مطلب دو مطلب دي خو صبر په معنا د کلکوالي چې په دین باندې کلکی ان فی ذلک الایات لکل صبر شکور یا ګنان دې کې دلایل دې د پارا دار یو صبر کوونکی تابعدار کلا ګدریدون کی تابعدار شکور چې صفات د بندراشی معنا شکر استون کې تابعدار او شکور او یا الله واذا غشیهم موج کالظلال موج کله چې دا هوا راشي او په دریاب کې دا وبرا اوچتی کی او هغه رواني موږ ته چپا وایو ها موج او توي موږ ته چپا وایو هغه هوا سره خدا چپالای چې ګوره په دریاب کې علامه اقبال وی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنا کچھ نہیں ربط ملت چې کله جماعتي اتفاقی اتحادی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں هغه سړی مضبوط دی چې هغه د ملت سره د جماعت سره تنظیم سره یو ځای چې یوازې بیا یې شی نه یې بیا مثال وای رب تک فرد نو هغه وای فرد قائم رب ته ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں چپالی چې په دریاب کې هم دغه چپاو بل راواله بالټی کې کېدا بیا یې شی نه دا جماعتی جماعت چې جماعت سره نو سره او چې نی بیا یې سم نه یې بلا شي لار شي ته کې تاسو سم بیا نه کوي فرض قائم رد ملت سے تنا کچھ نہیں موجہ دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں زیه د پلار په عمل نشي خلاصې دي هو تابعداري د پلار چا په سم لار باندې روانو په حق باندې روانو او زیه هم د پلار په غنښ قدم روان شو نو الله اغلا بیا غزوی لا اجر ورګي او پلار سره برابرې پلار اما د دوی عمل د پلار عمر باندې دین ورته مه پریږده چې تا ورته دین پریښوده او دنیا دوکه کړې او قران له روان وي او دا قران له بده وخت ور کړو چیرې دا روزه میاش شعبان دا مې د قران دا نو ته دنیا دور په مخه کړې چې تا نه غار سپاتی شو د خدای کتاب درنه پاتې شو ان الله عنده علم الساعه دې کې پنځه خبرې کوي منصور عباسی خوب لیدل او صاحب د مدارک ذکر کړی دي او خوب لیدل او چې ما ته ملک الموت داسې پنځه بوټي ونیولې نور سندري ویلي خدای دې پنځه بوټي راته ونیولې ما له دې تعبیر وباسي چا ورته ویلي علماوو چې دی خو اسان مطلب دی چې ستا پنځه ورځې ژوند دی او بیا مرې ملک الموت درته وایي پنځه ورځې انتظار وکړه درالم ها نو پنځه ورځې ژوند دی چا ورته وی نه ستا پنځه کاله ژوند دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غل ناس تو دې ټولو خپل تعبیرونه ووي منصور عباسي امام ابو حنیفه ته وي ته پکې څه وایې هغه ورته وایي زه دې ټولو نه بدل وم وی ستا سوای دې څه تعبیر دې هغه ورته وی وی دې تعبیر دا دې چې الله فرشتہ را لېګلې دا او په خوب کې تاته دا ښيي چې بادشاهي مې درکړه، نعمتونه مې درکړل، طاقت دولت مې درکړ، خو خبردار دې پنځو کې دخله ونه ساتي، دا زما خصوصیت دی. یو دا، ان الله عنده علم الساعه، یقینا الله چې د څخه د علم د قیامت، د قیامت پته چاته نشته. دویم، دلائل وحییه او دلیل نقلی په واقع د لقمان حکیم تفری